باب دی د صفت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هلکه د هغه رنګ څنګه و قد و قامت یې څنګه و نن بیان دا دی د رسول پاک صلی الله علیه وسلم خبرې څنګه وي وی پیغمبر علیه السلام به چې خبرې کولې صفا صفا خبر به کولې هره خبره به د بلې نه هره کلمه به د بلې کلمې نه جدا وه که تا اراده کړې وي چې زه د پیغمبر علیه صلات وسلام دا کلمې وشمارم نو شمارلې به دی وي بیالې بیالې کلمې به وي خبر ورسېد حضرت عشې ته ان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر کان یحدثو هغه به بیانوله حدیثا خبره رسلم به بیانوله حدیثا خبره خبره به کوله نو څنګه به کوله هره کلمه د بلې کلمې نه به بېله وه لو عده العاد که چرې شمارلی وي هغې لا یو شمارونکي عاد شمارونکي ته وایي که چرې شمارلی وي کلمو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لا العاد شمارونکي له احصاهن هغه به شمارلی وي بلکل هغه بیا دغه کړی وي چې یاره پیغمبر اسلام نن دونه کلمې ووې دا یو وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت حضرت عائشة بل حدیث واقع بیانی انها قالت حضرت عائشه وی یو ځل ابو هریره راغی زما د کوټې کومه دروازه چې وه د هغې مخکې کېناست او د رسول الله صلی الله وسلم حدیثونه بیانول شروع کړو شروع یې کړو نو ابو هریره د حدیثو په بیانولو کې داسې و لکه دا زمونږ قاریان نی چې زر زر یې وایي ابو هریره به ګردانونه د حدیثو کول نو هغه زر زر وي حضرت عایشه وایي زه په دغه وخت کې په مانځه ولاړم وایي ده راته حدیثونه بیانول بیانول دی بیا لاړه زه لا د مانځه نه فارغ نوم خو که زه فارغ شوی وی کنه نو ما بوله ټک ورکړی وی چې ته د پیغمبر علیه السلام حدیثونه داسې بیانې چې زر زر په منډه منډه وی هغه خو به چې حدیث بیانو نو دغه به کو په کلار کلار به ویله هره کلمه به د بلې کلمې نه بیا له ویله قالت حضرت عائشه وی الا يعجبک عروه ته وی ایا تا ته په تعجب کې نه اچوي ابا فلان هغه ابو فلانې اصل کې نه دی ابو هریره خو هریره دی نو خلک ناکله ناکله د نامې نه تعبیر کوي هلکه هغه پلاني داسې کار وکړو نو ابو هریره د ابو هریره په دا څه وایي ابو فلان هغه فلانې نه دی ایا تعجب کې نه چي تا ته ابا هریر ابا فلانن هغه پلار د پلانی څنګه جا هغه راغی فجلسه کیناس الی جانب حجرتی خوا د کوټې زما ته زما د حجرې کوټې ته کیناست او یحدث عن رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه حدیث بیانو د پیغمبر علیه السلام نه او یسمعنی هغه اورو ما ته ذالک دا حدیث دا حدیثونه راته بیانول ما ته اورول وکنت اصبح او ما نفل کول وکنت اصبح ما نفل منس کو خو دا منس ما لږ وګوت کو فقام ابو هریره پاسید حدیثونه بیان کړه زر زر زر زر لکه د قاریانو په شان قبل ان اقضی صحبتی مخکې د هغې نه چې ما پوره کړ خپل نفل لا نفل مې پوره کړی نو نفل لمونځ مې نو پوره کړی او دی مخکې فارغ شو دی لاړ خو که نه وې تلې ولو ادرکته که ما دی را لاندې کړی وی نو لرددت علیه ما به په ده باندې رد کړی وی ما به په ده رد کړی وي چې هلکه ته د رسول الله صلی وسلم حدیثونه داسې بیانې هغه خو به چې بیانول نو په قلار قلار به بیانول مطلب د حضرت عشې دا دی چې د رسول الله حدیثونه بیانوي خو په هغه طریقې بیانوي چې هغه به څنګه وي نو د هغه ویل سو بیل بیل کلمه تاسو هم بیل بیل وایې ان رسول الله وسلم یکون یسرد الحدیث رسول الله صلی وسلم با زر زر نویله خبره که سر د کوم پشان د زر زر ویل استاسو لکه څنګه چې تاسو وایې استاسو حشه کې د ابو هریره صاحب نه عذر کړی دی چې ابو هریره غریب مجبور و هغه خو داسې و لکه د قرآن چې څنګه حافظ وي نو هغه به زر زر هغه عادت هم داسې دغه و زر زر به هغه وي بابون دا یو بل باب دی د متعلقاتو د مخکینی باب نه مخکینی باب سو صفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کې هم بیانېږي صفت د رسول الله کان النبی صلی الله علیه وسلم تنام عینه ولا ینام قلبه د رسول الله یو دا صفتو چې خوب کې به زړه به وي خو خو سترګې به پټې وي ودې وي خوب چې هغه به کو سترګې به پټې وي ودې به وي څوک به لیدل نه خو زړه به همقسې کار کو لکه څنګه چې په ویښه باندې کار کوي نو د پیغمبر علیه السلام سترګې به اوده کېدې خو زړه به یې نه اوده کېد تنامو عینه اوده کېده به سترګه د هغه ولا ینامو قلبه خو زړه به یې نه اوده کېده رواه سعید بن مینا عن جابر ام دق حدیث د دې روایت کړی دی سعید ابن مینا د حضرت جابر نه عن النبی صلی الله علیه وسلم بالکل یې نه دا ترجمه الباب نه دی ریاضه دا بالکل حدیث دی چې کان رسول اسلام تنام عینه ولا ینام قلبه او بیا به د هغې نور حدیثونه وایي سترګې به یې ودې وي خو زړه د هغوی به ویښ وی دا د یوازې زمونږ د پیغمبر علیه السلام خصوصیت نه دی ښه هر یو پیغمبر به داسې و حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبوري عن عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سئل سأل عائشة رضي الله عنها حضرت ابو سلمه دا د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه زوی دی او د دې عبدالرحمن صاحب ډېر لوی احساناتو د پیغمبر علیه صلات وسلام په بیبیانو باندې د پیغمبر اسلام بیبیانو به عبدالرحمن ته دعاګانې کولې چې الله دې د ده مال کې برکت واچي هیڅ ضرورت زمونږ ده نه دی پرېښی ټول ده پوره کړی دی انه سال عائشه د پوښتنه وکړه د حضرت عائشې نه چې کیف کان صلات رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه و منځ د رسول الله څنګه و منځ د رسول الله فی رمضان په رمضان کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم با په رمضان کې موس چې کو د شپې څنګه به کو سونه به کو فقالت هغې ورته جواب کې ووې چې ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیره رسول پاک به نه زیاتو په رمضان کې او نه په غیر رمضان کې علا احد عشر رکاتن په یولس رکاتو باندې نورستم به چې د شپې را پاسېده نو که رمضان به او که غیر رمضان به اکثریت د ده طریقه دا وه اکثریت چې اته رکاته به تاجد وکړه او درې رکاته به دغه وکړل وتر وکړه نو اته او درې یولس رکاته دا به په رمضان کې هم د کول او دا به بغیر د رمضان نم کول له دې نه زیاتې نه کوو ما کان یزید فی رمضان رسول پاک به زیاتې نه کو په رمضان کې ولا فی غیره او نه بغیر د رمضان کې علا احد عشر رکاتا په یولس رکاتا زمونږ بعضې حضرات وی وګورئ رسول پاک به چې دی یولس رکاته مونځ کو په رمضان کې هم یولس او د رمضان نه بغیر هم یولس نو هغوی ته زر دا ثابته کړي چې تراوی څو رکاته دي اته رکاته دي وګورئ هغه په رمضان او غیر رمضان کې د وترو نه بغیر چې شي نو د اتو رکاتو نه زیاتې نه کوه د دې وجې نه شل رکاته تراوی نشته لیکن دا د هغوی سخت غفلت دی خدای هم په خیر کې دا رمضان او غیر رمضان دې ځای نه دا معلومیږي چې مراد د دې نه تراوی نه دي ښه مدلي تراویح تی مراد ندی ولی رسول پاک د رمضان نه بغیر په نورو میاشتو کې تراویح کولی سو چې پیغمبر اسلام به دا تو رکاتو نه رمضان او غیر رمضان کې زیاتې نه کو خدایم په خیر کې تراویح بیل شی دی هغه خلک د شپې په اول کې کوي او دا بیل شی دی دا دی قیام اللیل دا به پیغمبر اسلام د شپې په آخر کې کو دې نه مراد موږ ورته تهجد وایو دا هغه دغه دي تهجد دي مطلب دا دی چې رسول پاک به د شپې په آخر کې که رمضان هم دا اته رکاته به کول په آخر کې چې هغه تهجد دي او که غیر رمضان دی هم دا اته رکاته به کول پاتې شو تراویح نو تراویح خو د رمضان نه بغیر نه وي او بل ترابې خو د شپې په اول کې بیا خو به په اول کې کولې ښه طریقه یې څنګه وه یصلي اربع رکعات هغوی به مونځ کو څلور رکعته دا بله مسئلې ته اشاره شوه هلکه چې نفل د شپې کوئ تاجد کوئ نو د دوو دو رکاتو نیت تړل بهتر دی که د څلورو رکاتو بیل تړل بهتر دی زمونږ احناف وی حضرت امام صاحب چې دوه دوه رکاته تړی نفل تاجد هم صحیح ده خو څلور افضل دي چې د څلورو نیت تړی وګورئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دی یصلي اربع رکعات هغه به مونځ وکړه څلور رکعته د څلور رکعتو تهجدو نیت به یې وتړو نو چې وبه که نو څنګه فلا تسأل عن حسنهن نو ته سوال مه کوه د ښایستوالي د هغې نه چې پیغمبر علیه السلام به دا څلور رکعته مونځ څومره ښایسته او ښکلې وک وطولهن او د اوږدوالي د هغې نه د اوږده اوږده رکاتونه کله نه کله به چې طبیعت برابر و په یو رکات کې به غون سوره بقره وویله په بل رکات کې به غون سوره آل عمران ووی نو ته پوښتنه مه کوه د حسن د هغې نه او د اوږدوالي د هغې نه ثم یصلی اربع رکات بیا به یې وکړه څلور رکاته بیا به د څلور رکاتو نیت وتړو فلا تسأل عن حسنهن ته تپوس مه کوه د حسن د هغې نه و طولهن او د اوږدوالي د هغې نه ثم یصلي ثلاثه بیا به هغوی وکړه درې رکاته وتر دا بیا وکړه یولس شو فقلت یا رسول الله غالبا دی به چې دا څلور اته رکاته نفل وکړ نو دلته به یې لږ دمه وکړه په هغه دمه کې به د هغه سترګې هم پټې شوې فقلت یا رسول الله ما ورته ووې ای د الله رسوله تنامو تود کیږي قبل ان توترا مخکې د هغې نه چې ته وتر وکړې حضرت تهجد وکړې تاجدو پسې سترګې پټې کې او لا وتر دې نی کړی چې بیا راپاسې او دسو نه کې هماغه وتر وکې نو ته اوده کېږې مخکې د هغې نه چې ته وتر وکې او بیا ما وې راپاسې هماغه وتر وکې نو قاله رسول پاک وی زمونږ او د هغه د خوب دا فرق دی چې زمونږ سترګې هم پټې شي خو زړه مو دی په ځان خبر نیو د پیغمبر سم دغه دا و چې تنامو عیني سترګې مې اوده کیږي خو په بدن مې کنټرولي ولا ینامو قلبي زړه مې نه اوده کیږي د دقه یو ټکي د وجې نه د هغون حدیث راوړه حدثنا اسماعيل قال حدثنا اخي عن سليمان عن شريك ابن ابي عن شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر قال سمعت انس بن مالك يحدثنا حضرت انس چې دی یحدثنا دا شریک وی چې هغه به حدیث بیانو مونږ ته عن لیلة د هغې شپې اسری بالنبی صلی الله علیه وسلم چې بوتلی شو پیغمبر علیه السلام من المسجد من المسجد الکعبه داغه جماعت د خانه کعبه داغه د لیلت الاسراء واقع کوي چې الله تعالی خپل پیغمبر د حرم نه بوته مسجد اقصا ته او د مسجد اقصا نه بیا چې دینو اسمانونو ته تر دغه سدرت المنتها پورې بوته د دغې واقعې به حضرت انس مونږ ته بیان کو څنګه خو دا یو شی دی دا یاد ساتئ اسرا یو ځل نه ده شوې ښه اسرا دوه ځله شوې ده یو ځل دا فی المنام په خوب کې او یو ځل چې دی نو اسرا دا فی الیقظه په ویښه کې دا کومه د پنځلسمې سپارې سر کې چې کومه اسرا راغلې ده نو دا د ویښې واقع ده د ویښې او یو د غم شوې ده دا څه ورته وایي په خوب کې هم شوې ده نو واقع داسې بیانوي چې جاء ثلاثه نفر رسول پاک وی رال ماتا درې کسان جاء ثلاثه نفر رال ماتا درې کسان چې وحی وکړی شو پیغمبر علیه السلام ته د نبوت نه مخکې ښه دا واقع ده د نبوت نه مخکې د نبوت نه مخکې ماته درې کسه رالل وهو نائم رسول پاک وی چې زه څنګه وم وهو او رسول پاک نائم هغه ودو فی المسجد الحرام په مسجد حرام کې په حرم کې ادو ګورې وته دا درې کسه رالل یو اول دی وپسې دویم دی وپسې دریم دی فقال اولهم نو اوی اول د دغه دریو دغه دریو کې چې کوم اول ولاړو ده ووی چې هغه دی کې هغه کم یو دی پیغمبر علیه السلام ودو یو طرف ته ته کاکاجی حضرت حمزه و او بل طرف ته چې ودو نو د تره زوی هغه و هغه و دا حضرت جعفر دویم درې کسه دي اوس په حرم کې درې کسه دي یو حضرت حمزه دی منځ کې رسول الله دی او بیا جعفر دی نو په دې ملایکو کې هغه مخکینی چې کوم ولاړ دی هغه وایي هلکه دې دریو کې هغه کم یو دی چې موږ ورپسې راغلي یو فقال اولهم نو اوی اول د دې درې کسانو چې ایهم هو هغه کم یو دی د یاد خیال دی موږ چې چا پسې راغلي یو په دې دریو کې هغه کم یو دی اوس دا هم درې دي او هغه هم درې دي فقال نو هغه بلې ملایکې ورته ووی چې دا منځ کې دی دغه دی اوسطهم دا منځ کې چې دی او هو خیرهم او دا په دوی کې بهترم دی دا منځ کې نه دی دقه دی او دا په دې درې واړو کې بهتر دی وقال آخرو هغه بل ووې چې بهتر دی نو پرېږدی اوې آخرهم هغه رستني د دوی چې خذو خیرهم راوالی د دوی هغه بهتر تاسو وایه دا منځ کې بهتر دی خو روچتې کې راویلی که نه بس خبره دومره وشوه بس نور پاتې شوه نه بیا روچت که او نه راواغشت او نه د ده سره خبره وکړه لاړل دا دغه خو پیغمبر اسلم سترګې به اوده وې خو زړه یې څو هغه وي خو دا خبرې اوري فکانت تلک نو بسوا دقه واقعه بس هم دقه واقعه وشوه تر د دې ځای پورې نور اپلوسونه شو خو دا دلته خوب کې رالل فلم یرهم نو رسول پاک دوی بیا ونه لیدل په سترګو حتی جاءو تر دې پورې چې دوی رالل لیلتا اخرى بله شپه بله شپه بیا رالل څنګه پاتې شو حتی جاءو داسې دی که نه تر دې پورې چې هغوی رالل لیلتا اخرى په بله شپه فیما یرا قلبه په هغې کې چې لیده زړه د هغه بله شپه وه خو د دې بلې شپې معلومات نه دی کړی والنبی صلی الله علیه وسلم نائم استاذ سوال پیدا شو چې رسول پاک وده دی د ته څه پته لګي چې دا درې کسه رالله او په خپلو کې دا خبرې وکړې وی والنبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام چې دی د هغه دغه سو وروسته بله شپه رالل ما وی دا د خوب واقع ده دا بیله واقع ده او هغه یو ده ویښې واقع ده هغه بیله ده فتولاه جبریل نو راواغست دله جبریل په دې بله شپه بیا راواغست او ثم عرج به بیا یې وخیجو الی السماء کم ځای ته اسمان ته استاد صاحب بل سرنامک دی بسم الله الرحمن الرحیم باب علامات النبوت فی الاسلام دا باب دی د علامو د نبوت فی الاسلام په اسلام کې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې هم داسې د هغه په لاس باندې به الله ناشنا شینه ښکاره کول خو هغې ته به تاسو معجزه نه وایي هغې ته ارحاسات وایي د نبوت نه مخکې چې الله د خپل پیغمبر علیه السلام په لاس باندې د عادت خلاف کارونه ښکاره کړي نو هغې ته معجزې نه وایي خیال د مدني دلته وایي علامې د نبوت خو په اسلام کې یعنی د نبوت نه پس الله چې د خپل پیغمبر علیه السلام په لاس باندې کمی معجزې ښکاره کړي دي نو د هغې بیان علامات النبوت علامې د نبوت چې هغې ته موږ معجزې وایو فی الاسلام خو په اسلام کې د نبوت نه رستو زمونږ استاد صاحب به وي چې نورو انبیاو ته هم الله ډېرې لوی لوی معجزې ورکړي دي او لوی هستی دي خو الله چې خپل پیغمبر علیه السلام ته کمی معجزې ورکړي دي نو دونه نورو ته میلاو نه دي زمونږ پیغمبر علیه السلام ته چې میلاو دي وایي درې زره معجزې الله ورکړي دي او په دې ټولو معجزو کې لویه معجزه هغه قرآن مجید دی معجزه منه عجزونکې چې مخالف عجزوي قرآن مجید کې هم دا کمال دی چې مخالف عجزوي ورته وایي هلکه ټوپونه مه وهې خو که د چا شکی په قرآن کې چې دا د الله کتاب نه دی نو ځای که نه فاتو بصورت من مثله ځای یو داسې وړوکي صورت راوړی نو دا باب دی د علامو د نبوت د معجزو خدا بعد النبوت حدثنا ابو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال سمعت ابا الرجاء قال حدثنا امام بن حسين رضي الله تعالى عنه عمران ابن حسین صحابی دی دی وی انهم کانو مع النبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دا و سره د پیغمبر علیه السلام فی مسیر په یو تک کې په یو سفر کې صحابه د رسول پاک سره په یو سفر کې پوه شوې ادلجه د شپې په اول کې مزل یو دی ادلجه چې په دال باندې دغه کې شد نو هغه بیا دی السیر فی آخر اللیل په آخره شپه کې چې اوله شپه کې دمو کې او آخره شپه کې مزل کې نو فادلجو دوی مزل وکړو لیلتهم په اوله شپه کې د شپې په اوله حصه کې مزل کو کو کو کو کو چې دا پېشمنې شو حتی تر دې پورې اذا کانه چې شو پیغمبر علیه السلام فی وجه الصبح په مخ د سبعی کې مراد د مخ د سبعی نه دا دی چې قریب شو سبعی پشمنه او سبعی راختل قریب شو نو عرسو دوی نازل شو دام تاسو ویلو عرس یعرسو تاریس دیتا وی مسافر ټول شپه مزلو کې او په آخر کې بیا دمه کوي نو الرسو دوی بیا دمه وکړه فغلبتهم عینهم نو غالب شو په هغوی باندې سترګې دا څو پیرې دا دغه وشو هغه بلال صاحب یې غالبا کېنولی و چې هلکه ته څوکیداري کوه فغلبتهم عینهم نو غالب شو په هغوی باندې سترګې اعینهم سترګې د هغوی نو وده شو چې اوده شو دی کې سبی هم راوخت نه دی خبر وپسې نور هم راوخت حتی تر دې پورې اذا ارتفعت الشمس چې نور را دغه شو راوچت شو چې اوچت شو نو اول چې راپاسېد نو ابوبکر صدیق فکان اول من استيقظ نو اول هغه څوک چې هغه راویښ شو من منامه د خپل خوب نه نو هغه و ابو بکر ابو بکر ابو بکر لیکن ابو بکر ډیر با ادب وکان لا یوقظ رسول الله صلی الله علیه وسلم او د بنراوی خو پیغمبر علیه السلام من منامه د خپل خوب نه حتی یستیقظ تر دې پورې چې رسول الله و په خپله راپاڅېد نو اول ابوبکر و پسې دویم نمبر فاستیقظ عمر بیا راویښ شو عمر چې نغه شو فقعد ابوبکر عند راسه نو کیناست ابوبکر په نیز د سر د رسول الله داغه سر مبارک سره نږدې کیناست او ځان سره وی الله اکبر الله اکبر یو کمبیرو هغه تکبیر وی و یرفع صوته او اوچته وی اواز حتی استيقظ النبي صلی الله علیه وسلم تر دې پورې چې پیغمبر علیه السلام راویښ شو دې حدیث کې رالل چې اول څوک راویښ شو ابو بکر بیا څوک راویښ شو حضرت عمر د هغې نه پس چې دی بیا رسول پاک صلی وسلم راویښ شو خو که ستاسو خیال یو څو ځله موږ ته ووی چې اول چې راپات راویښ شوی دی نو رسول الله راویښ شو دلته دا دی چې ابوبکر راویښ شو موږ به د دې دواړو حدیثونو مطابقت څنګه کوو هلته وایي اول رسول پاک دی او زړم دا مني او دلته یي چې اول ابوبکر راپاسېد ستاسو دا حشه وایي ډیر جوابونه دي خو ښکلی جواب دا دی چې دا دوه واقعي دي یو واقع کې ابوبکر مخکې راپاسېدلی دی او په بله واقع کې چې دی نو دغه راپاسېدلی دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم اول راپاسېدلی دا دوه واقع دي ف... نو پیغمبر اسلام را ویښ شو نو دلته اوس ډیر مختصر دی ښه بیا وی زه د دې ځای نه صدقه کې بارونه واچوې او د دې ځای نه ځو دلته شیطان دی نو بیا پیغمبر اسلم روان شو ته ته ته فنزله نو بیا هلته بل ځای کې راکوشو وصلا بنا الغداته او مونځ یې وکړه مونږ ته د سبعي چې مونځ یې وکړه ګورو هغلته یو سړی بیا ولاړ دی فاتصل رجل په ډاډه شوی و یو سړی من القوم د دې قوم نه لم یصلي معنا چې هغه موږ سره مونځ ونه کو فلما انصرف چې کله رسول پاک راوګرځېد چې کتل یې هغه سړی هغلته ناست دی مونځ نه دی کړی نو قال یا فلانو رسول پاک ورته وایي چې یا پلانیه دا مونځ دی ولې ونه که ما یمنعک ان تصلي ته څه شي منع کړې چې ته مونځ وکې معنا زمونږ سره نو قال هغه ورته وایي حضرت اودس را باندې اړېدلی دی او دا غسل کولو څه انتظام نشته اصابتنی جنابتون رسېدلی دی ما ته جنابت وی خدای دې په خیر کا نو چې رسېدلی دی مسله اسانه ده خو تیمم ووهه که نه فامره امر وکړه هغه ته رسول پاک ان یتیمم چې دې تیمم ووهي بالصعید په خاورو ثم صلا بیا یې مونځ خیر راوي څوک دی عمران دی که نه عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه اوس بیا روانیږو چې روانیږو رسول پاک د سور د سورو یو جماعت جوړ کو غالبا په قافله باندې تنده راغلې ده اوبه نشته چې نشته دی د یو څو کسانو جماعت تا پیغمبر اسلام جوړ کو چې تاسو مخکې لاړ شئ او چرته دغه وګورئ اوبه وګورئ وجعلنی رسول الله صلی الله علیه وسلم عمران ابن حسین وی وګرځو مال رسول پاک فی رکوب په هغه سورو کې رکوب جمع د راکب ده سور ته وی په هغه سورو کې بین یدیه مخکې د رسول پاک نه دا د د سورو یا باسونو یا به اوخانو د هغه یو سورو یو څو کسان یې دغه کړه چې هلکه تاسو وړاندې لاړ شئ او د اوبو تالاش وکړئ وقد عطشنا عطشا شدیدا او مونږه تږي شوي یو په تنده سخته سره سخت تږي یو استغفر پرون مې د ملګرو ته وی پاس جماعت کې چې اکوړي مدرسه کې یو لوی بزرګ دی هغه هم دې بخاري ته چې کینی بیماري ورته په جړا شي وایي چې د دې ډېر لوی حق دی خو موږ یې نشو پوره کولی موږ هم دلته دغه خرابه ده ګزاره کوئ نو ها نو مونږ تګیو په سخته تندې سره او تلو چې ګورو اوس یو ښځه ده په اوښ باندې سوره ده او دوه غټ ګوډي وسره دي د اوبو ډک فبینما نحنو نو په دا منځ کې مونږه دا عمران وی نصیرو مونږه تللو اذا نحنو به امرات ناګنه مونږ ملو شو د یوې ښځې سره چې ګورو یو ښځه ده اوښې دی او د اوښ د پاسه دوه ګوډي تړلي دي او سادلتن رجلیهما رجلیها او ځوړندونکې د دواړو خپو له بین مسادتین په منځ د دوو ګوډو کې چې ګورو یو ښځه ده دوه ګوډي په اوښ باندې تړلي دي یو یو طرف ته دی بل بل طرف ته دی او دا په دا منځ کې ناسته ده یو خپه داسې غوځړنده کړې ده او بله خپه یې داسې ځړنده کړې ده او روانه ده ښه سادلتن رجلیها اسد هلته څه نه وایي چې ځوړندې کړې وې دواړه خپې بین مزادتین په منځ د دوو ګوډو کې فقلنا لها نو موږ ورته ووې چې یتروره د اوبلې د کوم ځای نه راوړې عین الماء چرته دي اوبه فقالت هغې ووې چې انه لا ماء یقینا دې علاقه کې اوبه نشته نو قلنا موږ ورته ووې دا تشه اوبو پسې تللی وې نو دې ته څومره مزل دی قلنا نو موږ ورته ووې کم بین اهلکه څونه مزل دی په منځ د اهل ستا کې و بین الماء او په منځ د اوبو کې ته چې د خپل کور نه ځې اوبو له نو څونه مزل دی نو قالت هغې ووې توبه یوم ولیله یو شپه او ورځ تاسو وایې چوبیس ګنټې اوبو له چې موږ ځو نو یو شپه او ورځ چې مزل وکړو نو هغې ته ورسو فقلنا موږ ورته ووې چې ښه موږ سره لږه لاړه شه رسول پاک ته انطلقی لاړه شه زمونږ سره الی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته اوس دا غریبه د دې نه خبره نه وه فقالت نو هغې ووې وما رسول الله وسلم او څه شی دی رسول رسول الله رسول الله څه دی دا سی خیر موږ دا مجبوره کړه دا نتله راسره چې مونږه مخامخ راوسته ده النبی صلی الله وسلم پیغمبر علیه السلام ته نو هغه سره هم خبره وکړه فحندثته نو هغې هم خبره وکړه د رسول پاک سره بمثل الذي په شان د هغې حدثتنا چې هغې مونږ ته کومه خبره کړې وه غیر دومره ده چې رسول پاک ته یو خبره زیاته وکړه چې هغه یې موږ ته نه وکړي ورته وایي زه د یتیمانانو مور یم دا ټکې ورته ووي غیر انها خو دومره ده چې دا ښځه حدثت خو هغې خبره وکړه رسول پاک ته دا چې انها مؤتمتن چې دا خاوند د یتیمانانو ده صاحب زما سره کور کې یتیمانان دي زه د یتیمانانو مور یم انها مؤتمتن چې دا خاونده ده د یتیمانانو فامر بمزادتیها نو پیغمبر علیه السلام امر وکړ په هغه دوو ګوډو د دی چې هلکه د دې نه اوبه راکولاو کې فمسحه نو پیغمبر علیه السلام لاس ووو فی العزلاوین په هغه دوو خلو د هغې عزلا د ګوډي لاندې خولې ته وایي لاندې یو خو دا دا د سټ خوله ده که نه دی کې خلک اوبه اچوي نو بیا دا بند دی بیا دا لاندې نی دا د خپې ځای چی دقه ځای کې سورې وي نو هغه داسې لکه پیچ هغه دغه کوي نو یو ته سوی دا دغه دی دا عزلا او چې تسنیه شي نو څه دی عزلاوین پیغمبر علیه السلام ولګېده دا لاندې دوه خولې نه دي په دې ګوتې ووالې چې ګوتې پې ووالې څه دعا به هم پې ویلې دا د برکت ګوتې پې ووالې نو هغه ته وایي سکه فشربنه نو مونږ اوبه وڅښلې عطاشن په داسې حال کې چې مونږ تږي وو اندازه لګوئ چې سړی تږي نو څونه اوبه به څکي او اربعون رجلا او مونږ څلوېښت کسه وو څلوېښت کسه او تږي وو د دې نه مو اوبه وڅښلې حتی تر دې پورې روینا چې منګه خړوب شو د روي نه ټکې روا یروي د باب ضربه نه راځي نقل الکلام د چا خبره نقل کول وي روایت یې وکړو یو د باب سمعه نه راځي روي یروا په اوبو مړېدل خړوبېدل حتی تر دې پورې روي نه چې منګه خړوب شو او د هغې نه پس فملعنا کل قربه مونږ ډک که هر یو ګوډی کیدی شي هر یو سړي سره به یو یو ګوډی و نو څلوېښت یې ته دغه ډک کړه دا غټ ګوډي معنا چې زمونږ سره و اداوتن او مشکیزه اداوه هغه وړوکی ګوډی چې خلک پکې د سکلو لپاره ځان سره اوبه وړي هغه وړوکی و اداوتن او مشکیزه دا غټ ګوډي هم ته ډک کړه او هغه وړې وړې مشکیزې هم ته ډکې کړې دومره ده چې په اوښانو مو نه څکلې غیر انه خو دومره ده چې لم نسقې سقا یسقي معنی دي سکول سقا یسقي لکه رما یرمي لم نسقې منګه اوبو نسکلې بعیرا په اوښانو هلکه چې دا څلوېښت کسانو ترې اوبه وڅښلې او دا څلوېښت ګوړي ترې ډک شو نه خو به تشه شوي وي که نه هغه د هغه ښځې ګوړي وایي نه وهیه او دغه ګوړي چې دي نو داسې پړسېدلو چې څونه به هم ترې اوبه راغشتې دا به پړسېدل موږ وایي خدای خیر وکړي چېرته درز نه وایي ونه چوي وهي یتکعد او دا ګوډي چې دي قریبه وه چې تنزو هغه اوچوي من الملء د ډکوالي نه ثم قال بیا رسول پاک وی لکه د ښځې سره امداد وکړي اوبه خو یې د باندې وڅکلې خو خالي جزاک الله مو وایې که نه چې ته څه خرچه مرچه هم دغه کې ثم قال بیا رسول پاک وی هاتو ما عندکم راوړی تاسو هغه چې تاسو سره دی فجمع لنا نو راجمع کړی شو فجمع لها نو راجمع کړی شوې د دې ښځې دپاره من الکسرې ټوکړې د ډوډۍ من الکسرې ټوکړې د ډوډۍ والتمر یو کجورې حتی تر دې پورې اتت اهلها اوس دا ښځه ګوري دې هر څه ته حیرانه ده چې خدایه دا څه وشو څلوېښت کسانو ترې اوبه وڅښلې څلوېښت یې ګوډي ډک شو او زما په ګوډو کې څه فرق رانغی هماغسې ډک دي دا راله له خپل اهل ته فقالت نو د اهل ته وایي عجیبه خبره مې ولیده یو عجیبه سړی مې ولیده خو پوهېږم نه چې دا پیغمبر دی او که جادوګر دی خو ناشنا کار یې کړی دی نو لقیتو اسحر الناس زه میلاو شوم د یو کس سره چې هغه اسحر الناس هغه ډیر زیات جادوګر دی د ټولو خلکو نه یا خو د جادو اثر دی چې زما اوبه کمې نه شوې او هو نبیون یا دا پیغمبر دی چې بیا سره معلومات وکړو وکړو وکړو وی خدای ګو دا خو پیغمبر دی او هو نبی یا دا پیغمبر دی کما زعمو لکه څنګه چې د دوی ملګري دعوه کوي د هغې نه پس الله تعالی د دې یوې ښځې په برکت باندې د ټولو ګاونډیانو له ایمان نصیب که فهد الله ذالکه نو فهد الله ذالک نو هدایت وکړه الله فهد الله نو هدایت وکړه الله ذالک سرما دغه کورنۍ ته بتلک المرأه په دغه ښځه د دغه ښځې په وجه باندې الله تعالی دغه کورنۍ ته دغه ورکړه سرم هغې خلکو ته وایي چې په یو ځای کې سره یواز یو ځای یو ځای کورونه وي څوک ګاونډیان وي څوک کورنۍ وي فاسلمت هغې ښځې م اسلام راوړو و اسلمو او هغوی م اسلام راوړو حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه قال حضرت انس وي اوتی النبی صلی الله علیه وسلم راوړل شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته به انا ان یو لوښې د اوبو وهو بالزورا او رسول پاک په زورا کې و زورا د مدینې منورې په بازار کې یو ځای دی ښه وایي دا چې سړی د باب السلام نه وځي په مدینه کې نو د ګس په لو دقه ځای کې ځای دی پیغمبر علیه السلام والسلام چې په زورا کې زورا و یو ځای دی د مدینې په بازار کې خدا لوښې وله راوړل شو اوس مدینه ده غالبا دا د مازیګر وخت دی اوبه نشته فوضع یده رسول پاک کې خود خپل لاس فی الاناء په لوښي کې وی دونه وړوکی لوښی و چې دا ده پکې دا پنجه مبارکه داسې کیښوی نه شوه دونه وړوکی و فجعل الماء شروع شولې اوبه ینبعو یا ینبعو چې هغه راختلی من بین اصابیه دا غمنز د ګوتو د دنه د دې ګوتو منز دا ګروتونه نه دي لکه د چینې په شان د اوبه داسې راخوټ کېدلی دی د حضرت موسی علیه السلام هم لویه معجزه وه کاڼې ورسره و چې درز به یې ورکه نو اوبه به ترې روانې شوې د رسول پاک دا معجزه وه چې هغه په لوښي کې دا پنجه کېښودله د دې ګروتونو نه د هغه اوبه راوتلې دواړه لوی معجزې دي او دواړه لوی هستی دي خو یې د پیغمبر علیه السلام معجزه د حضرت موسی علیه السلام د معجزې نه اوچته وه ځکه د کاڼو نه کله نه کله اوبه راوځي ستاسو د غرونو کاڼي پکې شین کاڼي اوبه ترې را رواني لیکن چرته دا چا نه دی لیدلی چې د بنیادم د ګوتو نه دی دغه ځي اوبه رواني دا د پیغمبر اسلم دغه لویه معجزه وه فتوزع القوم نو اودس وکړه د غون قوم قال قتاده قتاده وی قلت لانس موی انس ته چې کم کنتم تاسو څومره وی چې په دغه اوبو مودس وکړو نو دی ورته دوه قسمه جواب کوي واقعي کې څومره څه د پاسه درې کسو درې سوه لکه چې روانې اوبه نو روانې اوبه خو زر نه چې دوه زره پې هم دغه کولی شي او دس کولی شي حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال انس صاحب ووی رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اولید رسول پاک وحانت صلاة العصر او حال دا دی چې راغلی و وخت د مانځه د مازیګر راغلی و مونځه د مازیګر فالتمس الناسو نو طلب وکړه خلکو الوضوء د وو زور دی اوبه د اودس طلب وکړه خلکو د اوبو د اودس فلم یجدوه نو دیو نه موندلې هغه فاوتی رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړل شي پیغمبر علیه السلام ته بوضوء اوبه د اودس فوضع رسول الله اسلام نو کیخو پیغمبر علیه السلام فی ذالک الاناء په دغې لوښي کې یده خپل لاس فامر الناس اوس د اوبه راخوټ کېدل شروع شو فامر الناس رسول پاک امر وکړه خلکو ته ان یتوضعو منه چې دوی اودس کوي د دې نه فرأیت الماء انس صاحب وایي ما لیدې اوبه ینبوعو چې هغه راختلی من, من تحت من تحت بین اصابیه دا غلان دی د منځ د ګوتو د دنه فتوسع الناس نو اودس وکړه خلکو حتی تر دې پورې توسعو چې هغوی اودس وکړه من عند آخرهم تر د آخره پورې دا من نه دی دا په معنا د اله سره دی تر د اخره پورې بس دی